اوس دا غینه پس دا سلورم باب دی په سلورم باب کې دا بیا علم راغی دی علم تر کیفا په دې کې بچ کوم دی سکی مثال نه بس مثال نه پیش کوي د دواړو فرقو دا چلیږي تر دی وښتم آیات پورې بس دا لن بلغ کیږي دا باب په دې کې بعد مشرکین دا مشرکین مثال سره دا مؤمنان مثال سره هغه به دواړه ذکر کوي او په اخر کې بشارت ګوري وتا علم ترا ته ګوري نه کیف ضرب الله سرنګ بیانې الله تعالی مثلا مثال کلمتن دا کلمې طیبتن چې هغه پاکوي کشجرتن طیبتن پشان دا ونی پاکه دا اصلها ثابتن چې جړه دا غي مضبوطه ده او فرعها فی السما او شاخونه دا غي په طرف د اسمان کې دي تؤتی اکلها ورکی می وخپلا کل حین هر وخت باذن ربها په حکم در خپل باندې ويضرب الله الامثال بیان الله تعالی مثالنا للناس خلق تعالی لعلهم يتذكرون دې پار چې دا خلق نصیحت واخلي څنګه کیف ضرب ضرب الله مثلا کلمه طیبه مثال تطبیق کوي مثال الله تعالی بیان کو د کلمې طیبه د مؤمن مثال ده دا دا رنګ د مؤمن د کلمی مثال ده دا خو چې د دوار مثال دی نو د مؤمن مثال الله تعالی ورکو د ونی طیب سره ونه طیبه سره کجوره ده خجره نو هغه څنګه ده هغه اصلها ثابتون دا غی ځان دی جړلتلی پوش لاندې جړلتلی و فرعها فی السما او شاخونه اسمان طرف ته نو جړه چې لاندې وي نو که بارانو چې خو صحیح ده کنه و شو بیا هم د ځمکې نه غنمی راخلې شي او پاغي باندې څه کوي گزاره کوي هغه باندې چلیږي او دا بره چې کوم دنه شاخونه تللی دي دغه شانتی شاخونه په مزکه باندې نه لږ په خاورو کې او په دغه کې ګنده پراته نه نه داسې دی ډوړه مونږ په نه پروجا ډیر بارې بیا ورته چې کوم دنه میوه ورکې په هر موسم کې دا کار موسم کې دا خو کته وا چې نه ورکې نو موږ وایو سمار نه دی ویل او کولې ویل دي او کوله غ تیار میوه را کجوره ملاوی کې په هر وخت کې ټیک ته دینه به هر وخت نه راشو کې خو ملاوی کې په دکال دولس میاشتې په بازار کې وی نو دا ورکې کله حین په هر وخت باذن ربهم په اذن باذن ربها اوس دا مثال د مؤمن دی د مؤمن چې دی عقیده او ایمان مضبوط دی جړه مضبوطه راخه دا جړه شو او بر اسمان طرف تر د اعمال کیږي ها لکه څنګه چې شاخونه د کجوري دي نو بر اسمان طرف ته سي د دو اعمال اغا بر طرف ته روان وي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه الله تعالی تاغه پاک کلمې ورخیږي او عمل صالح هغه بر اوچتیږي او میوه چې کوم ده توتی او کلها کل حین میوه ورکي نو مؤمن سړی نه هر وخت فائدہ ده په هر حالت کې د مؤمن دا خیر دی او فائدہ ده بس نو دا د دو مثال شو د چا سره د هغه کجوري د ونی سره کده بل فرض اعمال یو کل باران دی اعمال یو کل خډیره بهتره خبره ده که اعمال و نکړل ان صرف او صرف باران هم نشو بیا هم با فقط ایمان هم دل کله فائدہ ورکي دومره فائدہ خو باور کی چې یو وخت پر جهنم نه راوځي او جنت ته بلار شي دا د مؤمن مثال شو الله تعالی ورکو اوس دا بل مثال تو و مثال کلمتن خبيثتن او مثال دا کلمي خبيثتن چې هغه خبيثه ده پلیته کلمه را د کفر کلمه نو او کافر دی کشجرتن خبيثتن پشان دا غونی پلیته دی خبيثه تم ځکه معنا پلیته نه را هغه ونه ترخه خباثت ډېر معنی راتلی کنه هغه ونه ډېر ترخه هغه ترخه ونه صدا هغه ترخه ونه هغه مونږ ورته ترخین دوانه وایو مړغونی ورته خلق وای هغه یو قسم شی د پدې دشتو کې کیږي ډیر دانی نیولی خو هغه له سړی خپل نشي ورلې کا شجرتن خبیثتن او جو تستت من فوق الارض چرا اوشو کول شي راو باسل شي من فوق الارض پورته د زمکه نه دا غي څه جړلې دورا ور جړلې می کنه هغه پس ما کی کې دا چې لته ورته بار روزي خوښ مالها من قرار نه هغه لره څه قرار هوا پراش نو کله اخوا واړی کله دی خوا واړی یو خوا بل خوا دا مثال د مشرک او د کافر دی مثال د مشرک او د کافر داسې دی چې ګوره دا په دې مزکه باندې بس داسې ظاهر کې ښکاری نور څه نشته لري پکې خاص څه غرو ګور کو کوي خو لیکن تر ژوند د پوري ورسته بیا څه نه نو دا په دې مزکه باندې دغه شانته پراته ده بیا چې کله لګه معمولی دغه ورکه نه جړې راوځي بیا هواګانې کې دی یوی غاړي راځي او د بلې غاړي راځي دا د مشرک عقیده ده هیڅ اصل او بنیاد نشته دی بس کله په یو طرف خوشي پوه کنه کله په بل طرف خوشي مؤمن په یو ځای ټینګ ولاړی په صحیح عقیده باندې پوي او بیا ور سره چې کوم دی نو خوراکي ګوت خله وته نشي ورولې خلی ته نشي ورولې چې وی سکه قدرې دومره ترخوي دغه د کفر مثال دی هیڅ فائدہ پکې نشته دی تمام نقصان نقصان دی او خپل هم چې کوم دنه سره بنیاد نشته لري اصل نشته لري یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا کلکای الله تعالی کسان چې ایمان راوړل دي بالقول الثابت هغه وینا کلک باندې کلک وینا صدا هغه کلک وینا د توحید دا د لا اله الا الله دا په دې باندې دې کلکی په الحیات الدنيا په دنیوي ژوند کې په دنیوي ژوند کې الله په دې کلکای ښا وفي الاخره ويجزيهم في الاخره فاخرت ته بدل ور کوي یا بعد وی فی الاخره نه مراد قبر دی نو په قبر کې الله تعالی کله کوي په قبر کې الله کله کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي کله چې سړی په قبر کې کې خو دی شي نو دنه پښتني کیږي نو کدا سړی مشرکی نو مشرک ته وی مر ربک ما دینک من نبیک او چې ما تقول فی حق هذا الرجل هغه ته لا ادری لا ادری ما ته پته نشته نو بس هغه پرشتي په شروع کې وحیه او کله چې مؤمن سره وي نو هغه ته چې وای نه هغه ته با جوابونه ورکي نو چې کله هغه جوابونه ورکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فذلک قول الله تعالی دا د الله غ وینا ده چې یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الاخره الله دې په آخرت کې په کلمه باندې کلک کو خپل جوابونه تور کړ صحیح ورکړ ملک العلماء عبد الملک کاسانی ډیر لوی عالم تیر شوی دی کتاب لیکل بدایع الصنایع ډیر لوی عالم تیر شوی دی چې کله وفات کېدو نو سورته ابراهیمی شروع کړو نو چې دی آیات لرا ورسېدو یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا وفي الاخره په دې دا کې ساو خطه په دې آیات باندې غسا ور کړو ويضل الله ويضل الله الظالمين او گمراه کوي الله تعالی ظالمان ويفعل الله ما يشاء او کوي الله تعالی هغه چې اراده وشي کم سړی عنادي دی او زیدی دی د حق سره ضد کوي الله ته هدایت نه کوي هغه گمراه کوي الله تعالی